کار ده لهذا د دې فن تدوین دا ممکن نه ده دا یې عقلی وجه ویلې ده چې تیک ته موږ فواید هر شی حکم منو مصالح منو په احکامو کې خو دې فن تدوین دا غیر ممکن ده او شرعا هم دا ممکن شرعا هم په دې باندې دلایل قائم دي چې دا فن د سړی نه تدوین کوي ځکه چې سلف صالحینو دې فن تدوین نه ده کړی سره د دې خبرې چې د هغو زمانه د حضور صلی الله علیه وسلم زمانې ته ور قریبه وه، هغو علم هم ډېر لوی علم و، نو چې دو ترک ترک د دې تدوین باندې یو قسم اجماع کړې ده، هیچا نه ده جوړ کړی، نو دا داسې ده لکه په ترک د تدوین د دې فن دو څه کړي وي؟ اجماع کړې وي، نو چې ته اوس رادرومې شاه صاحب او ته دې فن تدوین کوې، نو دا خو به یو قسم تا خرق د چا وي؟ اجماع وي. او بل دا دا به بل سوی بدعت پی بدعت نوی کار پیدا کول بی چا کی په دین کی چی سلف صالحینو نه دا کړی او تی چکه مقصد دا دی چی دا کار کول غواړی او بل دا خبره چی گوره دی اصل کی فیده نشتا دی دی حکمت حکمت شرعیه علم د اسرار الدین هیڅ فایده نه لری ولی که په فوایدو مونږ خبر یو که نه یو خبر مونږ به په دی اعمالو باندی چه کو مقصد دا دی چه عمل کو چه کوم مونږ ته شریعت ښودلی نو اخیر بیا د دی څه داسی معتد به فایده نشته لهذا د دی فن تدوین نه ده پکار نو شاه صاحب د دغو خلقو دا قول رنقل کئ او دا نظریه رنقل کئ دا هسی یو سوال غوندی به پیدا کی چی ته بیا په دی فن کی کتاب ولی جوړی نو دای رادرومی او د دغو خلکو دا نظریه نقل کئی او بیا په هغه باندی رد کئی چی د دو چی کوم دا ژوند کړی دا دغو خلکو دا ژوند چه دا فاسد دا دا ژوند فاسد دا اولی دا هغه ووایو بیا درته هغه نقل رد بیا درته په کوم ومن الناس من يعلم في الجمله او بعضی خلق داسی دی چی هغه ته فی الجمله خو دوره خبره معلومه ده او په دی یقین ده ان الاحکام معللة بالمصالح چی احکام دا معلل بالمصالح دی دا ورته معلومه ده وان الاعمال یترتب علیها الجزاء من جهة کونها صادرة من هیئات نفسانیة او دا ورته پته ده چی د اعمال دا مرتب کیږی په دی اعمالو باندی جزا له دې جهت نه چې دا صادرېږي د هغه هیئاتو نفسانیو نه یعنی هیئاتو قلبیو نه، نیاتو نه، تصلح بها النفس و تفسد صالح ګرځېږي په دې سره نفس او فاسد ګرځېږي. شه جي. کما اشار الیه النبی صلی الله علیه وسلم لکه نیت پورې دارومداري که عمل دې په ښه نیت باندې کړی وو بس مقصد دا دی چې ثواب که مقصد دا دی چی یو ښه عمل وی خو تا نیت ورته بد وو بیا مقصد دا دی چی عقاب کما اشار الیه نبی صلی الله علیه وسلم لکه دې ته اشاره کړې ده حضور صلی الله علیه وسلم په دې روایت کې حیث قال الا وان فی الجسد مزغه په دې جسې کې یو ټوکړه ده انجان ده انجان اذا صلحت صلح الجسد كله دا دې کروما فتحان سرت ټولو بابو نه رادرومي صلح صلح شه جي چي کله هغه ټوکړه ا صالحه وي نو ټول بدن صالح وي و اذا فسدت فسد الجسد کله او چي کله هغه ټوکړه مقصد دا ده چي فاسده يي نو ټول جسه چه سي فاسده شي الا وهي القلب هغه څه شی ده هغه ټوکړه ا زړه ده. او پته ولګیدله چی د اعمالو دارومدار په نیاتو باندې ده په نیتونو باندې ده لکنه یظن ان تدوین هذا الفن وترتیب اصوله وفروعه ممتنع لیکن دا خلق دا گمان کئی چی ٹھیک تا دا خو منگ منو خو تدوین دی دی فن او ترتیب د اصولو د دې فن او د فروعو دا ممتنع ده اما عقلا یا عقلا ممتنع ده لخفاء مسائله و غموضها د وجې د خفاء د مسائلو د دې او باریکی د مسائلو د دې چی د دې مسائل باریک او خفی دی او شرعا یا شرعا ممتنع ده شرعا ټیک خبره نه ده چی د دې فن تدوین وشی دوه وجو نه، لأن السلف لم يدونوه، ځکه چه سلف صالحینو د دې فن تدوین نه ده کړی، مع قرب عهدهم مع النبی صلی الله علیه وسلم، سره د نزدوالي د عهد د دوی سره د حضور صلی الله علیه وسلم، چه حضور صلی الله علیه وسلم ته زمانه هم ورنزدې وه، وغزارة علمهم، او سره د هغه لویوالي د علم د دوی، فکان کالاتفاق علی ترکه نو دا داسې ده لکه د سلف صالحینو د دې فن عدم تدوین باندې اتفاق کړی وي او اجماع یې کړي چې دا فن به څوک تدوین کوي نه نو دا خو هر کې اجماع ده تا کار او بدعت ته او یقول یا داسی ویل سی چی لیس فی تدوینه یا داسی ویل چی لیس فی تدوینه فائدت معتدت بها دی دی فن پا تدوین کی سمعتد به فائدہ نشتا اذ لا يتوقف العمل بالشرع على معرفة المصالح ځکه چې موقوف نه ده عمل په شریعت باندې په معرفت د مصالحو که معرفت د مصالحو چاته وي که نه وي هغه په شریعت چې کوي عمل کوي ډیر عوام داسي چې په معرفت د مصالحو بالکل پوهیږي مصالحو معنا نه ورځي او څونه اعمال کوي وه خو دا شاه صاحب وایی وهذه ظنون فاسدة ایضا دا ظنون هم فاسد دی دا ظنون هم چه دی فاسد دی اوس دا رد کئی په هغه ظن فاسد باندی په ظن فاسد اول هغه عقلی وجه باندی رد کئی چه ته وایی چه دا فن دی ځکه نه تدوین کیږی چه دی مسایل ډیر ګران دی نو شاه سوی چی اوس دا څه خبره شوه چی د دی مسایل ګران شو نو د دی نه ګران فن به در وښم چی هغه مسایل دونه ګران دی چی دا خو لا ښه دی او هغه خو تدوین شوی ده علم کلام ولی علم کلام مسایل څونه ګران دی د عذاب قبر نه بعد دا خو اصول دی دا خو مسایل د علم کلام نه دی مسایل خو تر عذاب قبر پوری دی وفاق ول تر عذاب قبر نه مخکی ویستی او یوه مونده چا کوم مسایل وه هغه یې ویستی وو چا کوم اصول وه آسان آسان هغه یې چه دی پریښودی دی حالانکه تر دی عذاب قبر نه مخکی مسایل دی علم کلام دی او د وروسته خو مقصد دا دی چه اصول دی غټ غټ اعتقادیات دی نو مسایل دی علم کلام څونه ادق او باریک دی حالانکه باوجود ددی چه آ فن تدوین شوی ده او بل داده شاسی وایی چی کلا یوشینه سړی یریږی او حقیقت داده د احساس کمتری دا ډیر بد ترین شی ده دا احساس کمتری نه ده دا ډیر بد ترین شی ده کله سړی له یو فن نه یریږی چی اوهو دا خو بس سر دی ماتی او دا بلکل نا قابل تسخیر ده دا فنا نا قابل تسخیر ده خو شاه صاحب وی چی کله سړی په هغه کی شوریو کی دی هغه مبادیو کی هغه کی بس خدای پاک داسی سړی ته ورو ورو اسانی کنه چی عقل ورته چی حیران یی او بل شاه صاحب وی چی خو دی خو مقصد دغه ده چی سړی به په خپلو امزولو باندی یا په خپلو اکرانو به فایق کله ګرځی فایق خو به هله سړی ګرځی چی داسی کلکو فنونو ته چی کی سړی لاس واچوی بیا به دی په خپلو اکرانو باندی یا په خپلو اشباحو باندی څه وی فایق ګرځیږی او تاسو نه ده ویلی مسلم ثبوت کی چی اے ان البلا ان العطایا علی متن البلایا چی مصیبتونه دا خو مقصد دا ده چی دا عطایا دا خو په شاګانو دی چا دی مصیبتونو باندې دی عطایا اس اله سره حاصلولی سی چی مصیبت ته به ملا چکی وتړی نو شاه سوی چی دا خبره خو دی قابل نشوه چی دی فن مسائل دقیق دی چی دا فن اوس ناقابل انه لا يمکن التدوين اصلا که دې معترض دا خیال وي چې د دې تدوین بالکل ممکن نه ده نو یقینا مونږ وایو چې داسې خبره نه ده فخفاء المسائل لا يفيد ذلك د یو فن مسائلو خفا دا د دې فایده نه کوي چې اوس په دې کې تدوین ممکن نه ده کیف څنګه به دا فائده وکی ومسائل علم التوحید والصفات او مسائل دی علم التوحید والصفات دا دی علم کلام نه هم د تاسو ویلی دی اعمق مدرکن دا اعمق مدرکن دا مدرک اسم ظرف صیغه دا یعنی په اعتبار دی ماخذ دی مسائل سره دا اعمق تا و ابعد احاطتا او ابعد احاطتا ده وقد یسره الله لمن شاء او خدای پاک ګوره دا فن اسان کړی ده چاته چی خوښه وی څنګه تصانیف پکی کړی دی مونږ علماء کرامو وکذلک کل علم یتراء بادی الرای ان البحث عنه مستحیل دارنګ هر علم اول نظر کې داسې سړی ته ښکاري چې بحث دې نه کول دا به ډیر محال خبره وي والاحاطه به ممتنعه او احاطې کول به په دې باندې ممتنع وي اول نه هر علم سړي ته داسې ښکاري ثم اذا ارتیز بادواته بیا چې کله مشق وکړای شي ادواتو د دې سره او د دې هغه مبادیو کې سړی مشق وکړي ذلل وصار سهلا مروزا بیا هغه مقصد دا دی چې سی ارتیز فعل ماضی مجهول صیغه ده هغه شی مشق کړای شي آسان کړای شي اکه دغ سړی دا مرادی چه نا ممکن خو دا خو مشکل کار ده و ان اراد العسر فی الجملہ اکه د عسر فی الجملہ مرادی فمسلم نو یقینا مونږ منو چه دا مشکل کار ده دا منو دا بیا مونږ منو خو لکنه بالعسر یظهر فضل بعض العلماء علی بعض خو دی مشکل و مباحثو دی وجه نه خو ظاهریږی فضل د بعضی علماء په بعضی چه کوم بیا دغه مسایل حل کولای سی نو آ د خپل وخت مقصد دا دی چی هغه لوی علماء ګڼل شی کوم نشی حل کولای هغه دی جماعتو اخوندانی بیا وان بلوغ الامال فی رکوب المشاق والاحوال او بل بلوغ اعمال یعنی امیدونو تا او مقصد دا دی چی هغه لویو شیونو ته رسیدل دا خو په څا کی پراته دی دا خو په رکوب دی مشاق و احوالو کی مصیبتونو احوالو ته به هغه باندې به سورېږې هله به مقصد ته خپلو اعمالو ته رسېږې چې یو متمنا شی حاصلوې څونه مشکلات په مخته درته پکې څه کېږي رادرومي نو هغه به دې مخکې نه فرض کړي وان اقتعاد غارب العلوم بتجشم العقول او بل سورېدل کېناستل په سټونو د علومو د علومو په سورلۍ باندې کېناستل او په هغې سفر کول دا دې بغیره ممکن نه ده، دا خو په سبب د تجشم د عقولو سره وي چې عقول به ته ښه په هغې کې مقصد دا دی چې وجنګی و امعان الفهوم او د فهوم او فهمونه سمج بوج دا به ښه په هغې کې څه کړې جور کړې هله به مقصد دا دی چې ته بیا د علومو په سټ باندې څه کولای سې کېناستلای سې او سورلۍ به کولای سې دا کنایه وي د چا نه تذلیل او تسهیل نه وی به یعنی هغه علم به تاته بیا څه شی آسان شی هغه علم به تاته بیا مسخر شی آسان به شی نو تذلیل او تسهیل دی مسائل دی علوم صعبه او مشکله دا ممکن نه ده الا بتکلف العقول بتفسیرها عقول ته به دی هغه په تفسیر کی تکلف ورکه و امعان النظر فیها دی بغیر ممکن نه ده شه جی او بل خبر دا قوله لان السلف لم يدونوه دا اس اغا نورو نا جواب کئی ٹیم پورا دا کچو منت شتا پینزه منت شتا قوله لان السلف لم يدونوه بل دا چی سلف صالحین دی دی تدوین ندا کڑای نو دی را درومی دی پار جواب کئی چی سلف صالحین خو دی وجنا تدوین ندا کڑای چی آخو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے تور قریب زمانہ وا هلته لوی لوی ثقه علماء موجود وو مشران صحابه کرام موجود وو نو که دغه باندی څه شی بدعت کیږی بیا خو ټول فنون څه دی بدعات دی نو هلته خو یو فن نه ایجاد شوی دا علم حدیث چی څونه فنون دی فن روایت الحدیث تا فن غریب الحدیث تا په بس دی جرح تعدیل بحثونه دی دا یو شی هلته په هغه زمانه کی نه نو هغه خو دی نه مستغنی وو دی علومو جوړولو نه مستغنی وو او بل که ته وایی چی دا بیا بدعت ته مونږ وایو چی بدعت هغه شایی بدعت دی ته نه وتایی چی په خیر القرون کی نه وی او رستو پیدا شی نه بدعت هغه ته وایی چی نه په خیر القرون کی پخپله باندی وی او نه یی په خیر القرون کی هغه پاره څه اصل موجود وی دی ته بدعت وایی او که کوم شی پاره په خیر القرون کی اصل موجود وی بیا دی ته بدعت نه وایی لکه دا اوس مروجه مدارس بیا خو دا بدعت دی مخکی خو دا نه وو خیر القرون کی خو دی پاره اصل موجود دی دی اصحاب صفا دا هغه نه چې اصل ورپاره موجود وي، خیر ده بیا به د وخت ترقي سره په هغو شیانو کې خامخا څه تبدیلي رادرومي، دې ته بیا بدعت نه وايي. نو دې علم لپاره خو اصل موجود ده، ولې ما مخکې درته بیان نه کړ چې حضور صلی الله علیه وسلم خپله د دې ځنې ځای حکم او مصالح چې دي بیان کړي دي، صحابه کرامو بیان کړي دي، لوی لوی ائمه و مجتهدینو، تابعینو، تبع تابعینو چې دي بیان کړي دي، نو د ما کار دا بدعت نه ده. قوله لأن السلف لم يدونوه سلف صالحینو دې دې تدوین نه ده کړی دې نه جواب دا ده قلنا مونږ وایو لا یضر عدم تدوین السلف ایاه ضرر نه ورکوي عدم تدوین د سلف دې ته بعدما مهد النبی صلی الله علیه وسلم اصوله وروسته د دې نه چې حضور صلی الله علیه وسلم دې دې اصولو تمهید کړی ده وفرع فروعه بیا یې څه فروع په متفرع کړي دي واقتفی اثره فقهاء الصحابه او د د تابع داری کړی ده د د نقش قدم تابع داری کړی ده هغه فقها صحابه کرامو که امیری المومنین لکه دوا هغه لوی لوی مشران امیر المؤمنین چی کوم عمر و علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و کزید و ابن عباس و عائشۃ و غیرهم رضی اللہ عنہم دغه ټول دا شین ارباسلی دی بحثوا عنه وابرزوا وجوها منه نو دو دې نه بحث کړی ده ادې پاره وجوه چی دیر باسلی دی ثم لم یزل علماء الدین بیا همیشه دی پاره علماء دی دین و سلاک سبیل الیقین او چلون کی دی اغلار دی یقین یظهرون ما یحتاجون الیه دو بظاهر ول اغا علل اغا مخصد حکم چی خلق پورت محتاج مما جمع الله فی صدورهم آبا ظاهر ول چی خدای پاک دی دو پسینو کی جمع کړیو ويصمم العزم عزم ويمحض محض يمحض فتح باب نه رادرومي خالص والي په معنی سره او ده به عزم چي کوم دي هغه به مصمم که ويمحض او مقصد دا ده چي خالص پی که کار ويشمر عن ساق الجد ويحصر او د هغه پونډۍ د هغه نه به چي کوم دي دی مترادفات استعمالوی پونډۍ دی کوشش نه به هغه چه کړه پردی لری کړی یعنی ځان به چه که ورته برابر که دا به اجدا وی دی تفاریق الاسانه دا یو ضرب المثل ده عرب وایی چی دا فلانی شای اجدا ده من تفاریق العصا دو خطه دی لرګیو قلت په په غره کی به ځای په ځای بوټی و نو دو به دا لاټی چی ماته کړه او ټوکړی ټوکړی به و نو دی کی به ډیری فایدی وی ورته شیونه به په پخول دنیا کارونه به ورنه اخیستل نو دا بیا یو ضرب المثل ده چی یو شی نفع ډیری نو دو وایی چی دا فلانی شای اجدا من تفاریق العصا دا ډیر انفع ده د هغه ټوکړو د چا نه ټنډی نه ا دا اول اول دا کول یوی بوډی ښځی کړی وو داسی وو دی یو زوی وو ا چی پړن غوندی شی وو داسی نرکی غوندی خو ډیر لوی ارامی وو ټول خلق په ورنه تنګ وو او شیطانی به یې کوله دی ډیره ورنه تنګه وه نو یو وار د قوم کی یو کس ولګید پوزه یې ورنه پری کړه نو دی ورنه دیت واخیست سمې پیسې نو دی پوره مالداره شو ډېره غریبه وه بل ور چا ورنه غوږ پرې کړ بیا یې واخیستو دغسې به یو یو وځه او چا به ورنه ګوته پرې کوله دی دی پوره په مالداره شوه نو دې وویل احلف بالمروة حقا والصفا انک خیر من تفاریق العصا چې ما دې قسم په صفا مروه باندې یی یقینا ته خو بهتر یې د تفاریق العصا نه ایغنه ډېر چې انفا یې وکل الصید فی جوف الفرا او ټول ښکار د هغه حمار وحشی په خیټی کی ده، دا یو ضرب المثل ده چی کله د سړی یو څو کارونه وی او غټ کار پکی وشی او اړه نه وشی نو څوک ورته وایی چی څه دی وکړه ورته وایی پریدوه بس اصل کار وشو کل الصید فی جوف الفرا دوه ملګری وو تلی وو ښکار ته دا جمله اول هغه استعمال کړی نو یوه اوویشت اوویشت څیزونه مړه کړه خرګوشان او سویان او دا فاخته ماخته دا وویشی مړه کړه او بل یو وحشی حمار مړ کا غټ نو هغه ورته وویل چی تا یو ښکار وکړه ما دنیا وکړه نو ده ورته وویل چی کل الصید فی جوف الفرا تا ټول ښکار دی ما دغه وحشی حمار چی دی په خیټی کی پراته دی دا یو ضرب المثل ده یعنی مقصد دا کار چی وسی کنه نو دا ډیر لوی عظیم کار ده دی کی دیتا اشاره ده نور به بیا ان شاء الله آئنده فرصت کی وایو الله الرحمن الرحیم نو دا خبره شروع وا چی بیا اوائلو او مخکنیو خلقو دی دی فن چی دور ضرورت تا بیا ایغو خلقو پا دی فن کی تصنیف ولی ندا کڑای له وجې دې صفائی دې عقائد د دوئ په برکت دې صحبت د نبی علیه السلام چه دو چونکه د نبی علیه السلام صحبت آ دو ته حاصل شوئ ؤ نو دو عقائدو کې د هغه برکت دې وجې نه صفائی وه هیڅ پکې ته تشویش پریشانی څه پکې ته شکوک و شبہات دا نه وو. وقرب عهده او د وجه د قرب د عهد نه چه حضور صلی الله علیه وسلم ته زمانه ور نزدې وه وقلت وقوع الاختلاف فیهم او د وجه د قلت وقوع د اختلاف نه په دوی کی واطمینان قلوبهم بترک التفتیش عما ثبت عنه صلی الله علیه وسلم او لوجه دی اطمینان دی زړونو دی دوی په ترک د تفتیش د هغو امورو په بابت کی چه کوم به حضور صلی الله علیه وسلم نه ثابت شوی وو بس دو به دغسی په اطمینان وو او څه کود نه کرید نه دا به یې نه پکی کول سیده به مقصد دا ده چه سر تسلیم خم هئ مزاج یار مې جو آیا ددې مصداق په وعدم التفاتهم الی تطبیق المنقول بالمعقول او دو دې ته هیڅ التفات نه کاوه چی د منقول توفیق معقول سره راولی او یو نقلی حکم په عقل سره چه کی اثبات وکی دې ته هیڅ التفات نه کاوه بس خو مقصد دا ده چی دغسی به آمنا وسلمنا په هغه باندی وو چی بس مونږ منو نور به تطبیق ته منقول معقول سره نه کاوه. وتمکنهم من مراجعة الثقات فی کثیر من العلوم الغامضة او بل دو قادر وو په دې خبره باندې چی رجوع وکی ثقه خلقو ته لوی لوی کبار صحابه کرام به موجود وو هغه ته رجوع وکی فی کثیر من العلوم الغامضة په ډیرو علومو غامضه وو کی چی کوم به داسی مشکلات وو داسی یوه دقیقه خبره به پیښه شوه نو لوی لوی کبار صحابه کرام موجود وه نو هغه ته به یې فوراً رجوع وکړه نو چی دی اوایلو کی دا دا شیونه موجود وه مستغنین دا خبر دی کانه څه نو کان الاوائل مستغنین عن تدوین هذا الفن نو دی وجوهاتو په بنا باندی د اوایل مخکنی خلق دا د تدوین د دی فن نه مستغنی وو او دی فن تدوین ته یې څه ضرورت نه لاره او صرف دا فن نه ولی په ایغ دور کی د صحابه کرامو په دور کی د تابعینو په دور کی یو دا فن نه نور فنون هم نه وو ځکه چی ایغی ته ضرورت نه وو وروسته ضرورت پیښ شو دی وجی نه دا فنون چسل ایجاد شو که فن روایت الحدیث تا که درایت الحدیث تا که فقه السنه ورته وایی پوه شی دا ټول فنون چی دی تقریبا اسی فنون دو صرف په احادیثو کی دی بیا خو بیا دو بازې په بازو کې چه کړي مندرج کړي او پکې دننه کړي کما انهم کانو بسبب قرب عهدهم من القرن الاول لکه څنګه چې وو دا اولنی خلق په سبب دی قرب دی عهد دوی هغه قرن اول ته واتصال زمانهم برجال الحدیث او له وجې د اتصال د زمانې د دوی په رجال الحدیث هغه رجال الحدیث چې کوم وو هغه ته د دو زمانه و سره متصله وه چې چا نه به یې حدیث راغسته نو چې چا نه به یې حدیث راغسته هغه به دو لیده نو دو ته د جرح یا د تعدیل بحث کوم ضرورت وو او دو ته د دې فن کوم ضرورت وو چې داسې یو فن ایجاد کړي چې په هغې کې دا ذکر شوی یا دا تفتیشی چی فلانی راوی ثقه ده او فلانی ثقه نه ده دی خو که ضرورت ته خو تاسو او مونږ ته ده یا هغه نه بعد علاقی خلقو ته ده چی هغه نه بعد کوم راغله او چی کوم دو به په خپله باندی لیدل چی دا څونه ثقه راوی ده فلانی صحابی صحابه کرام ټول ثقه وو ټول عدول وو نو بیا به دو ته ددی خبرو ضرورت نه وو نو دا علوم ټول دی نه بعد مدون شوی دی واتصال زمانهم برجال الحدیث وکونهم منهم بمرءا ومسمع او ودوی دی لویو صحابه کرامو زمانه ته ور ده په مرآ او مسمع کی وه یعنی دو به هغه لوی صحابه کرام لیدل او هغو خبری به په خپلو غوږونو اوریدلی نو چی په خپله به یې اوریدلی نو دی وجی نه داسی به وتمکنهم من مراجعة الثقات او دو قادر وو په دې باندې چی داسی یو مشکله مسئله راشی نو ثقه خلقو ته رجوع وکی وقلة وقوع الاختلاف والوضع او اختلاف دا ډیر هم چه وو کم وو په هغه وخت باندې نو چه کله داسی خبره وه مستغنین عن تدوین سائر الفنون الحدیثیة نو دا اوایل صرف تی حکمت شرعیه او علم اسرار الدین نه نه بلکه دو مستغنی وو د ټول فنون حدیثیو نه چه څونه فنون حدیثیه دی علم حدیث متعلق فنون دی هغه ټولو نه مستغنی وو لکه مثال په طور که شرح غریب الحدیث دی نه مستغنی وو چه غریب غریب الحدیث شرح وکی اسماء الرجال مراتب دی عدالت تی دوی دی نه دا مستغنی وو دا خلق و مشکل الحدیث مشکل الحدیث بحثونو نه مستغنی وو اصول الحدیث نه مستغنی وو و مختلف الحدیث و فقه الحدیث دی ټولو فنونو نه دو چه وو مستغنی وو چه دی دی تدوین وشی باقاعده و تمیز الضعیف من الصحیح والموضوع من الثابت دی نه چه دا ضعیف تا دی تمیز رئیسی دی صحیح نه داسی فن ایجاد نه دو مستغنی وو یا موضوع دی ثابت نه وپیژاند سی چی دا حدیث موضوعی ده هسی په حضور صلی الله علیه وسلم چا ور تړلی ده او حقیقت کی حدیث نه ده د بل ثابت ده نو دی شیونو او دغو فنونو تدوین نه دو سوو مستغنی وو وکل فن من هذه لم یفرد بالتدوین او هر فن دی دغو فنونو نه آ منفرد بالتدوین نه ده ګرځیدلی ولم تترتب ولم تترتب اصوله وفروعه او نه دی مرتب کړی شوی اصول د دی او فروع د دی الا بعد قرون کثیرة مگر وروسته د ډیرو قرونو بعد دا خو ډیر ډیر وخت نه بعد بیا دا فنون باقاعده مدون شوی دی ومدد متطاولة او ډیرو مدو اوږدو مدو بعد بیا دا فنون چی دی باقاعده تدوین شوی دی لما عنت الحاجة الیه کله بیا دا مدون شوی دی چی کله ظاهر شوی دا حاجت دیتا چی کله دیتا حاجت پیښ شو نو بیا مقصد دا دی چی دا فنون باقاعدہ تدوین شکل چی کو اختیار کو وتوقف نصح المسلمین علیه نو چی مقصد دا دا او چی کله موقوف سو خیرخواهی دی مسلمانانو پدی تدوین باندی چی دی بغیر بیا دین کی زیاتی مقصد دا ده چی خلقو ځان نه ګوتی پکی والی نو دی مسلمانانو خیرخواهی بیا په دی باندی موقوفه شوه چی یاره د دی فنون دی باقاعده تدوین وشی او تر هغی پوری دا فنون مدون شوی نه وو ثم انه کثر اختلاف الفقهاء بناء علی اختلافهم فی علل الاحکام بیا دی نه بعد زمانی کی ډیر سو اختلاف د فقهاؤ د فقهاؤ اختلاف په مسائلو کی ډیر شو بناء علی اختلافهم فی علل الاحکام بناء پر دی اختلاف دی دوی باندی په علل د احکامو کی چی د احکامو په علتونو کی به مقصد اختلاف وو چی د دغ حکم ایا علت فلانی شی ده که فلانی شی ده که کوم ده لکه ربا ده نو دی په علت کی به مقصد اختلاف وو چی د دی علت څه ده نو احنافو به يو علت پکې ته منتخب کو شوافيو بل حنابلو بل موالکو بل دغسې و افضا ذلک الی ان یتباحثو عن العلل من جهت افضائها الی المصالح المعتبرة فی الشرع و افضا ذلک ادا خبر دیت بیا مفضی شوا الی ان یتباحثو عن العلل چه دو بحث وکی دی عللو نه من جهت افضائها لجهت تی افضاء دی دی عللو الی المصالح المعتبرة فی الشرع په طرف تی هغه مصالحو چه کوم معتبر دی په شریعت کی بیا دو دا کوشش وکړ چه اوس داسی بحث وکړو دی دی عللو نه چه اوس کوم علت په مثال هغه مصالح معتبرة فی الشرع سره موافق وی نو ځکه د حکمت شرعیه هم بیا چه راغی ضرورت راغی چه هغه عللو نه سړی بحث وکی او بیا دی هغه احکاماتو مسالې هم وپېژني بیا به سړی دا کولای شي چې کوم فقیه واله خبره صحیح ده یعنی مقصد دا دی چې مصلحت معتبره فی الشرع سره کوم یو وال علت چې ده مناسبت خوري ونشأ التمسک بالمعقول فی کثیر من المباحث الدینیه او بیا دا طریقه شروع شوه او پیدا شو تمسک بالمعقول په ډیر مباحث دینیه و چه ډیر مباحث دینیه و کی تمسک بالمعقول شروع شو او تمسک بالمعقول به کاوه لکه صاحب هدایه ته وګوره څونه لوی عظیم فقیه ده نو ده به مقصد دا ده چه ده بیا تمسک بالمعقول شروع که په فقه کی مقصد دا ده چه ده ته دا امتیازی هغه حاصل ده چه دی په هر مسئله باندی دلیل نقلی سره سره یو دلیل عقلی چه کئ هغه ورسره پیش کئ چه وشی دی الی انصار الانتهاص چه وګرځی د ولاړوالی په طرف تی اقامت تی دلائل عقلیه او موافق تی نصوص نقلیه او دی خبری ته خبره اخیر راوګرځیدله چه یو سړی دی ولاړ شی او دی دی مقصد اقامت تی دلائل عقلیه او دی وکی په موافق تی هغه نصوص عقلیه او وتطبیق المنقول بالمعقول مؤزره دا یو امداد وګرځیدو او قوی کونکی شی وګرځیده لپاره د دین چی د دین به دا یو زبردست امدادی او د دین به دا یو زبردست تقویت وی چی یو سړی ولاړ شی او دلایل عقلیه او تطبیق دلایل نقلیه هغه سره سره دلایل عقلیه هم پیش کی او تطبیق د منقول بالمعقول وکی او مقصد دی مسموع په چا سره وکی په مفهوم سره وکی نو دا به دی دین یو زبردست خدمت وی په دی وخت کی او دا به دی دین یو تقویت وی دا به دی دین چی وی یو تقویت وی شجی وسعیا جمیلا فی جمع شم شمل المسلمین او دا به یو سعی جمیل وی په جمع کولو دی اغا تفرقې دي مسلمانانو کي مسلمانانو کي چي کوم تفرقې راغلي دي د هغه په جمع کولو کي به دا یوه زبردسته چي وي سعی وي چي کله تطبیق المنقول بالمعقول وسي دا شمل ټکی دا د اضدادو نه ده امر مجتمع او امر متفرق دواړو پاره استعمالیږي ومعدودا من اعظم القربات او دا به یو زبردست ثواب کارونو نه عظیم د ثواب کارونو نه به دا خبره شمارله سی و راسا لرؤوس الطاعات او دا به د طاعاتو او عباداتو نفلیو کی فرائضو نه بعد په عباداتو نفلیو کی به بیا دا د ټولو عباداتو نفلیو سر ګاڼه سی چی سړی داسی په انداز باندی یو تدوین وکی چی په هغی کی مقصد دا ده چی تطبیق المنقول بالمعقول وي او دلایلو نقلیو سره سره دلایل عقلیه هم پیش کړي او د احکاماتو اسرار او رموزات او مصالح خلقو ته ښکاره کړي چي د کومي فتنې برپا شوي دي او کوم عقلي رجحان خلقو عقلیت طرف ته شوی ده چي په هغي رڼا کي سړی د خپل دین چکي ثابت کړي ولي اوس ته نه ګوري ته چي مقصد دا ده چي معقولات نه وایې نو ته په عقلي انداز سره یو سړی نشی قانع کولای که ته ډیر ورته دی قرآن دی حدیث هغه وای آد په دی طریقه سره نشی قانع کولای ها البته چه ورسره تا کی عقلی قوت هم وی نو بیا دا داسی وی چه نقلی اصل خو نقلی دی پوه شوی دا د عقلی قوت خو داسی لکه مقصد دا ده چه تور سترګی وی او رانزه پکی ته واچای نو رانزه خو یو عارضی شی ده اصل خو هغه تور سترګی خو ګوره چه رانزه پکی ته واچای بیا ډیر چه کیږی آ مزیدار ښکاری نو مقصد دا دی چی اصل خو نقلی دلائل دی خو که بیا دی هغه مضبوطوالی په چا سره وکی په عقلی دلائلو سره وکی بیا به دا چه کئی ډیره مزه کئی او هغه سړی هم په قانع شی او فتنی چی کومی برپا شوی هغه دی سره چه سی ختمی شی هسی تاسو په دی مسئلی باندی پوه شو شه جی داسی مسئله ده